خو چې د الله حکم راغی چې ولقد عفا عنهم دغه خفګان د دوی نه هېر شو والله خبیر بما تعملون الله خبر دی په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ امام بخاری د تسعدون معنا کوي خلق وی سعد الجبل داغه معنی کوي خطل وسعد یو ټکی سعیده دی هغه خلق سوی فوق البيت وی سعد فوق البيت او خطه د کوټه د پاسه نو اسعد یسعد معنی دی تلل او سعد یسعد د دې معنی سری خطل وایا حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال حضرت براء وی جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقرر ک پیغمبر علی السلام علی الرجال په پیاده باندې کم پیاده پوچو هغه پنځوس کسانو چې هغه غونډې باندې جبل رومات باندې کینول رسول الله مقرر کو په هغه پیاده کسانو په هغه پیاده فوج یوم احدین ورځ د غزوه احد په دې باندې مقرر کو عبد الله ابن جبیر عبد الله ابن جبیر دا 50 کسانو تاسو ویلو رسول الله وتسویلو وی په هیڅ صورت کې بد دې ځنه نه راکوزیږي کمنګه فتح ومندله هم راکوزیږي او که موږ شکست ومومو هم راکوزیږي خیر و اقبلو هغوی بیا نیکبخت چې دی څه څلوېښت کسان ټول راکوشو دا امیر صاحب او نه کسه او سنور پاتې شو په دوی باندې چې دی نو د کافرو فوج راغې خوران یې مړه کړل و اقبلو او وګرځېدل دوی او اقبلو او دا مؤمنان رال المدینې ته منهزمین په داسې حال کې چې شکست خوړلو فذاک نو دقه چې دی مطلب د دې سری اذ يدعوکم الرسول فی اخراکم چې اوازونه کول تاسو ته د الله رسول فی اخراکم درستونه نو دا هغه شکستو چې هغه فتح بدله په شکست شوه بابون دا یو بل باب دی قوله ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتن مسلمانانو شکست خور خو چې بیا د اوازونه واورېدل لږ پریشانی ختمه شو نو بیا راغون شو نو چې بیا راغون شو نو بیا دومره توره وکړه چې دفاع یې وکړه کافر د ځان وتمبول ثم انزل علیکم بیا الله راولیږه په تاسو من بعد الغم پس د شکست نه شکست خو مو خوړو مړی مو شو خو بیا الله راولیږ په تاسو باندې امانتن امن امن د باندې الله راولیږ بالکل د زړونو نه دا یره مره بالکل ختم شو الکه هغه امن سوچ الله راولیږ نعاسن خوب نعاس هغه خوب ته وایي چې دا سر دروند شوی دغه کوي جوټې وهي دا تاسو ویلیو په میدان جنګ کې خوب چې دی دا د الله رحمت دی لکه په سبق کې او په مانځه کې خوب دا شیطانی شی دی نو په دغه کې رحمانی دی میدان جنگ کې بیا الله راولېږه په تاسو باندې پس د شکست نه امنتن امن بی یریوالی هغه سو نعاسن چې هغه خوب و خو دا خوب په چا باندې نو په دې مخلصو باندې وخه یخشا طائفتن دی خوب پټاو طائفتن یو ډله منکم ستاسو نه ستاسو چې کم د مخلصینو ډله وه که نه هغه خوب به په هغوی راته په دې کې څه منافقان هم ایسارو و طایفتن او یو ډله چې وه څه منافقان خو تښتېدلي خو څه پاتې وو و طایفتن او یو ډله چې وه د هغوی غم تش ځان و چې موږ به ځان څنګه بچ کوو قد اهمتهم په غم کې اچولي هغوی له انفسهم ځانونو د هغوی یظنون بالله او دی منافقانو ګمان کو په الله غیر الحق د نه حق چې د الله پیغمبر ویلو چې الله به زمونږ نصرت کوي او زمونږ امداد به کوي نصرت چرته دی او امداد چرته دی ظن الجاهلیت پشان د ګمان دغه زمانه د جاهلیت لکه د جاهلیت په زمانه کې خلکو په الله باندې خو ګمان نه کو دغه سي یقولون هغوی به وي هل لنا من الامر نشته دی زمونږ دپاره من الامر د اختیار نه من شی انس شی خه خبره دا ده چې د امر معنی دلته امداد وکي نشته دی زمونږ دپاره من الامر د امداد نه من شی انس شی که د الله امداد وي نن به نن منګولی شکست خوړلی وي قل ته ورته ووایه ان الامر یقینا امداد او اختیار کله ټول لله د الله دپاره دی دا منافقان په زړه کې یو خبره ده په خولې بله وایي یخفون فی انفسهم دوی پټه ساتي په خپلو زړونو کې ما هغه خبره لا یبدون لکه چې هغه نه ښکاره کوي تا ته تا ته یو څه وایي زړه کې منافقت او بېماني ده یقولون دوی وی لو کان لنا من الامر کچروی زمونږ د پاره د امداد نشه اونس شي ما قتلنا ها هنا مونږ بنوي قتل شوی دلته مونږ بدلته نوی راغلی قل ته وتوایا چې خو په کور کې خو دننه په خپله بشتره کې پراته وی کنه او د مرګ وخت هم راغلی وی نو مړه به وی قلت وته وایه لو کنتم که چېرې وی تاسو فی بیوتکم په خپلو کورونو کې او ستاسو د مرګ وخت راغلی وی لبرز الذین نو راوتلی به وی هغه خلک کتب علیهم القتل چې مقرر شوی او په هغوی باندې قتل الی مضاجعهم هغه خپلو ځایونو ته غورځېدو ته الله تعالی په غزوه احد کې مسلمانانو ته څه معمولي غوندې شکست ورکړ دې کې ډېر حکمتونه یو دا دی لیبتلی الله د دې دپاره چې الله امتحان وکړي ما د هغې فی صدورکم چې ستاسو په سینو کې دي دا ښکاره کې چې ستاسو ایمان دی که منافقت دی ولی یمحصا چې الله خالص کی ما هغه فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دی هغه کم دغه چې دی هغه شوق او تقوا والله علیم الله ډیر ښه علم دی به ذات الصدور په هغه خبرو چې کم پسې نو د خلکو کې دي وقال لي خلیفته امام بخاری وی ما ته خلیفه وی دا محدثین ندی چې دا سه درسي کنه او په درس کې استاد بیان کوي نو هغه بیا شاګرد داسې وی حدثني یا اخبرني یا سمعتو خو چې داسې د درس شکل نی او سه داسې غپ خلک لګي غپ او په دې خبرو خبرو کې یو سړی بل ته دغه حدیث بیان کین ول اکثر دی اخبرنی وی نه قال لی نو دلته هم دا دی امام بخاری وی وقال لی او او ما تا خلیفته قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتاده عن انس عن ابي طلحه هلته دی کنه وی الله تعالی پتا سو خوب را وست نعاسن وی په دغه خلکو کې په دغه ډله کې یو ابو طلحه صاحب مخه قال ابو طلحه وی كنت في من زموم په هغه خلکو کې تغشاه النعاس چې راغلی په هغه باندې خوب زم په دغه خلکو کې مالم په میدان جنگ کې خوب راته او سو دو درې ځله زمانه توره وغورځېده یوم احدین پرز د احد حتی تر دې پورې سقطه سیفی چې پرې وتله توره زما من یدی د لاس زمانه مرارن سو پیرې دوا یا درې پیرې یسقطو توره به غورځېده هلته به ما له خوب راته و اخذه ما به راغشته بیا به و یسقط او غرزیده به و آخذه ما براغشته دا بل دغه ده په میدان د احد کې یو کافر دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار وکړ داغه د زغره دا کړی د د په مخ کې نه نوتی چې نه نوتی نو د وینه پر روانه و د پیغمبر اسلام بدن ډیر خسته بدنو دا غي کډیره وینه و دا را روانه وي یو بل د بد نصیبه عتبه ابن ابي وقاص دا سعد ابن ابي وقاص نه دا غرور دی هغه بدبخت پر رسول الله باندې چې گزار وکړ دا دا دوی دغه وک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی څنګه به کامیاب شي هغه قوم چې هغوی په وینو کو خپل پیغمبر یعنی نه کامیابیږي الله تعالی د اصلاح لپاره وی کامیابی او نه کامیابی دا د الله لاس کې ده الله د کامیابی د نه کامیابی اختیار چاته ورکړی نه دی پیغمبر سم وی کامیاب بنشي وی کامیابی او نه کامیابی دا د الله لاس کې تاسو ګورئ هم دغه ابو سفیان دی مسلمان شو کنه شو دغه غټ دشمن سهیل ابن عمر اوس روان دی رسول الله بوله مانځه کې خیره کولی هغه مسلمان شو دغه سه بل دی حارث ابن هشام د ابو جهل رور دی غټ دشمنو د رسول الله لیکن هغه دغه شو مسلمان شو نو وی لیس لک من الامر نشته د استاد پاره د اختیار نشه اونس شي چیرې یا تاسو کامیاب کې یا کامیاب نه کې او یتوب علیهم دا تر دې پورې د او په معنا د حتی سره والي او یتوب علیهم تر دې پورې چې الله د دوی توبه قبول کړي الله ولا توبه د توبه ورکول ورکی او چیمان راوړو او يعذبهم یا ولا الله عذاب ورکی فانهم ظالمون بشک دا خلق سری ظالمان دي قال حمید حمید وی وثابت او ثابت عن انس اغه روایت د چانه کوي در انس ابن چې شج النبي صلی الله علیه وسلم زخمی کړی شو سر مبارک د رسول الله شج زخمی شج النبی صلی الله علیه وسلم زخمی کړی شو سر د رسول الله یوم احد پرز د احد دا کړی پکې نه نوته چې نه نوته فقال رسول الله وی کیف یفلح قوم څنګه به کامیاب شي یو قوم شجو چې هغوی سر زخمی که نبیهم د خپل پیغمبر نو فنزلت نازل شو چې نه کامیابی نه کامیابی دا د الله لاس کې ده دا د چا په لاس کې نه ده لیس لک من الامر شیء نشته د ستا د پاره د اختیار نه څه شي حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابيه انه سمع رسول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا وورید رسول الله نه اذا رفع راسه چې کله با غسر روچت کو من الرکوع د رکوع نه من الرکعت الاخره د رکعت اخر نه من الفجر په سبعی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ د سبعی مونږ کو او د دویم رکعت د رکوع نه بروچت شو سمع الله لمن حمده نو دلته به ودرید خکته کېده به نه نو دی ته وی قنوت نازله هغه قنوت نازله به وی او په دې کافرو باندې به خیره کول دی لوی ظلمونه کړیو خاص کر دا یو سوز دغه نه دی دوی باندې به خیره کولې تقریبا دا درې دي که څو دي ښه یقولو پیغمبر اسلام به وي اللهم العن فلانا یا الله ته لعنت وکې په فلاني باندې لکه رستو را روان دي صفوان ابن امیه و فلانا په فلاني باندې لکه سهیل ابن عمر را روان دي و فلانن فلانی باندې لکه حارس ابن هشام بعد ما یقولو پس دا غی نچاغوی با اووی سمع الله لمن حمدا ربنا ولک الحمد پوش دا دویم رکاتو د رکونه به چې روچت شو سمع الله لمن حمدا ربنا ولک الحمد نو دقه ځای کې به بیا دا دغه کولې دا قنوت نازله به یو دوی ته به خیره کولې فانزل الله نو الله را الیګه چې لیس لک من الامر شیء نشته لستا د پاره د اختیار نه څه شي الی قوله تر دې قوله پورې چې اوس د الله خوخه که الله ولا توفیق ورکي د توبې توبه به وباسي او که توبه ونه وستنو یا به ول الله عذاب ورکي او عذاب به ول زکه ور کوي چې فانهم ظالمون دوی دغه دي ظالمان دي وعن حنزله ابن ابي سفيان قال سمعت سالم ابن عبد الله يقول سالم ابن عبد الله بوي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یدعو هغه به په مانځه کې خیرې کولې علی صفوان ابن امیه په صفوان ابن امیه دا لوی سردارو سو وخت کې د د پلار نه دی امیه ابن خلف دام د مسلمانانو غټ دشمن او سو وخت پورې صفوان هم غټ دشمنو بیا الله پاک قدرتونه دي نو فتح د مکې کې بیا دې دغه شو مسلمان شو صفان ابن امیه و سهیل ابن عمر او دارنګ خیره به کول په سهیل ابن عمر دا هم د رسول الله سخت دشمنو دا هغه سړی دی چې په صلح حدیبیه کې د کافرو د طرف نه دی راغلی سهیل ابن عمر والحارث ابن هشام او دارنګ حارث ابن هشام لاندې لیکي دا د ابو جهل دغه د خسکه رور دی فنزلت نو نازل شو لیس لک من الامر شیئن دا نازل شو الی قوله تر دې قوله پورې چې فانهم ظالمون د احد واقع ده د احد په باره کې چې د چا ذکر راځي امام بخاری هغه ذکر کوي باب ذکر ام سلیتن دا باب دی د ذکر د حضرت ام سلیت ام سلیت دا د مدینه منوره انصاریه د انصاریه خزه ده ډیره بزرګه خزه ده څه وخت کې دا د یو سړي په نکاح کې وه قبل الهجرت د هجرت نه مخکې دا خاوند مړ شو دا کونډه شوه نو بیا دا یو بل سړی وکړه مالک ابن سنان وته وی مالک ابن سنان ساسو د حشوی هغه په نکاح کړه نو چې د په نکاح کړه ریاضه نو دا غینه د ابو سعید خدری نه دی دا ته پیدا شو ابو سعید خدری مشهور صحابي نه دی سعد ابن مالک دا غنامه ده کنه دا ته پیدا شو او په د احد په غزا کې ډیر ډیر لوی قرباني کړي او به به راوړي او دی مجاهدینو باندې به سکلي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به د ډیر عزت کو حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك خا ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ما وی حضرت عمر د ام سلید به بی اندازې قدر کو واقع دا و چې قسم مروتا بین نساء اهل المدینه حضرت عمر تقسیم کړو مروتن پټوان دا د وړې صادر ني مروتن صادرونه پټوان بین نساء اهل المدینه په منځ د خزو د اهل مدینه کې د مدینه چې کمی خزه وي هغه خزو کې د خزو د بار نه پټوان راغلی او د خزو صادره نو حضرت عمر ولګیدل او دا سونه صادره شوی د ټوله تقسیم کړي یو پکې خکل صادر دی پرې خو خ مر قسم مروتن عمر صاحب تقسیم کړل صادرونه بین نساء اهل المدینه په منځ د خزو د باشندگانو د مدینه کې فبقی منها پات شو په دې صادرونو کې مرتون یو صادر جیدون کره بهترین صادر پکې یو پات شو دلته خلکو وی د حضرت فاطمه لور د ام کلثوم دا په حضرت عمر صاحب باندې واده و په حضرت عمر نو خلکو دا وی چې حضرت چون کې دا د رسول الله نو سیدنو دا غیله ورکه دا پاتې صادر چې کم بهترین دی چې رسول الله خوشاله شي دا غل ورکا فقال له بعض من نو او عمر صاحب ته بعض هغه خلکو عنده چې د سره د عمر صاحب سره بعض خلکو اغوی عمر ته وی یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین اعطی هذا ورک دا صادر بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم امید ګله نو سیته هم کله نه کله خلک لور وي دا ام کلثوم دا د رسول الله نو سیوا د حضرت فاطمه لور وا ورکه دا بنت رسول الله اسلام نو سید رسول الله تا دا التي عندك اغه نو سې چې ستا سره پنیکا کې دا ستا خزه ده یریدون د دې خلکو اراده سو ام کلثوم بنت علی حضرت ام کلثوم چې دا د حضرت علی لور و حضرت دا صادر د رسول الله نو سید ورکا ځکه هغه د رسول الله نو سید د حضرت فاطمی لور دا ستا خزه ده ما وی باچان داسی اوی نه امی کلسوم حقدار ده دی نه ده هغه په میدان د جنگ کې ستوره نه ده کړی خدمت نه ده کړی فقال عمر نو عمر وی چې ام سلیت ام سلیت چې دا احق به دا ډیره حقدار ده په دې صادر حق د هغې دی ولې و ام سلیط من نساء الانصار او ام سلیط چې ده دا د انصارو د ښځو نه یو ښځه وه او ممن دا د هغه چا نه وه یو فضیلت د هغې بایع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې بیعت کړی د پیغمبر اسلام سره نو رسول الله ورته وایي حضرت عمر به دا غچا قدر کو چې هغوی به خدمت د دین کړی و وایي نه ام کلثوم د دې حقداره نه ده حقداره د دې ام سلید ته ولې فانها کانت تسفرو ځکه چې دی به ګوډي راوړل دی به را راوړل لنا زمونږ دپاره القربه ګوډي د اوبو ګوډي به راوړل یوم احدین پر ورځ د احد دا ډېرې ښځې وې که ستاسو خیال وي بله ورځ هم ویلي وو حضرت عایشې بیبي به هم دا خدمت کو ام سلیم بیبي به هم دا خدمت کو ام سلید دی به هم دا خدمت کو په غزوه احد کې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ قتل دا یو عظیم او مشهور واقعه ده د دې وجه نه امام بخاری رحمه الله لګي او هغه ځان له مستقل باب ورتګدي او د هغې لپاره ځان له بیان کوي باب قتل حمزه ته دا باب دی د واقع د قتل د حضرت حمزه حمزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې ډیر تکړه ترو او چې کله خو د ایمان راوړو نو د د ماوی کم خدمت چې دی نو د چا نه پټ نه دی او د ده د ایمان د راوړو مخکې تاسو که یادي په هغه بل جلد کې مونږ ویلي یو ځل داسې و چې دا نا اهله نه دی ابو جهل اسې په ناحقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځل وکړل بد ردې ورته ووی پیغمبر علیه السلام وله جواب ورنکړ چې دې کې ګورو حضرت حمزه تللی دی ښکار له راغی په کور کې ورته خپله وینځه وی چې حضرت خبر نه ابو جهل را پاسید او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنزل وکړه او دا وته سونه وی وای ښا نو واپس ورغی چې واپس ورغی او دا وته خ کنزل وکړل او هغه به دا سوالونه کول چې دا خوستار واره دی او داسې دی او داسې دی وی دا د غیر واغشت د لینده نه ده د لیندې په دې لرګي باندې ووهه په اثر زخم وینم تیرو بایولې او ورته وی ووره دا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبد رسول به دقه وخت نه ایمان راوړو او بیا داغه کارنامې چې وګوره بیا اندازې کارنامې دي دلته داغه د قتلولو دغه کوي چې حضرت حمزه څنګه قتل شو حدثني ابو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المصنع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن امی زمری قال خا دا دغه وی جعفر چې خرجت مع عبید الله ابن عدی ابن الخيار زه اوتم نو یا به د مدینې نه وتلی یا د مکې نه مع عبید الله ابن عدی ابن الخيار سره د عبید الله ابن عدی ابن خيار لاندې لیکي عادي پلار څخه خيار لیکن اکثر خلک وی دا د قلم والا نه چرته کې غلطیا راغلی ده د دا خپل دغه د د نوفل نامه ده خن نوفل عدی ابن نوفل دا نغه دی دا هغه عدی دی چې د ده زوی دی مطعم مطعم ابن عدی چې هغه په خپل خو ایمان راوړی نو خو د رسول الله کلکه مرګتیا کړې و بیا د د زوی د جوبیر هغه بیا مسلمان شوی و نو دا عبید الله ابن عدی ابن خيار وای چې زه د مدینې نه اوتم سر دا دغه وای د سشه د جعفر سره د عبید الله ریاضه دا وحشینو چې دا حضرت حمزه دغه کړو قتل کړو دا د عبید الله دی دغه خو غلام غلام بیا پدې کې چې دغه قتل که حضرت حمزه نو دوی بیا په انعام کې دی آزاد کو هغه واقع بیانوي فلما قدمنا حمص کله چې مونږ رالو حمص ښار ته حمص ښار ته رالو حمص دا په شام کې یو ښار دی ستاسو حشوي په سونو صحابه کرام دغه ځای کې قبرونه دي معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ داغه قبر هم دلته دی معاذ ابن جبل خا نو مونږ رالو حمص ته چې رالو جعفر وی نو ما ته د عبیدالله وی چې لکه خوښه دی نه ده چې هغه د وحشي سره ملو شو قال لي عبیدالله جعفر وی ما ته ووی حضرت عبید الله چې هل لک آیاشته د ستا د پاره شوق فی وحشینا په ملاویدو د وحشی کې چې هغه د وحشی سره مونږ ملاو شو وحشی هغه سړیو چې حضرت حمزه دغه کړیو ښه شهید کړیو نسأله چې موږ تپوسو کو دا غنه چې لکه تا حضرت حمزه څنګه شهید کړو تپوسو کو موږ د دنه عن قتل حمزه د قتل ولو د حضرت حمزه نه الکه شوق د شته کا نشته جعفر نو قلت ما وتوی نعم او وکان وحشی یسکن حمص او وحشی چې دی دا اوسېده په حمص کې د حمص ښار کې دلته اوسېده ځکه رستو را روان دی یو ځل دی د رسول الله سره ملاو شوی دی یو ځل وسره ملاو شوی دی وی الکه ته وحشی یې وی یو وی ښه دا مهرباني وکړه چې زما په سترګو مه لګه ځکه چې تا زه ووینم ما ته تره رایاد شي ځکه ده دغه کړی نو بیا دې د ادب د وجې نه مدینې نه لاړ دغه ته شام ته لاړ حمص کې به اوسېده ها نو دا وحشی اوسیده په همس کې فسألنا عنه نو مونږ تاسو کو د خلقونه عنه په بار داغه کې چې هغه وحشی دلته کم زه اوسی فقیل لنا نو مونږ ته ویل شو هو زاکا هغه وحشی چې دی دغه دی هغه تصور او دغه سوري لاندې پروتو ها فقیل لنا نو مونږ ته ویل شو چې هوا دغه وحشي چې تاسو ته پوس کوي زاکا دقه دی فی ظل قصره پاغه سوري د محل داغه کې داغه چې کم محلو داغه محل د دیوال کم سوري چې واغې کې دی ودو او سو داسې دا دا وحشي وو دا هغه او دا حبشي دا تک تور او داسې لکه دا ګوړي چې د وبونه ډک کې نا غټه بلا تک تور کأنه حمیت لکه تبوي دا تک تور ګوډي دی تورو غټو قال دا جعفر وی فجئنا من وتراللو حت د دې خلکو دی یاداشت ګوري حتا وقفنا علیه تر دې پورې چې مونږ ودرېدو هغه ته بی یسیر او په قلار قلار وتراتلو په قلار قلار وتراتلو د پاسه پی ودرېدو دی ودو فسلمنا نو موږ په سلام واچو د اوس مسلمان دی فرد السلام هغه جواب راکړه د سلام قال جعفر وی چې دا زما ملګری عبید الله د د مخ داسې پټ کړی دی تربوزه کې والی دی چې دا وحشي مې دغه نکی اونه پیژني و عبید الله او عبید الله شو محت معتجرون اغا بعمامته اغا تاو کړو د ځان نه خپل پټ کې داسې دا مخه پټ کړو بعمامته په خپل پټ کې او ما یرا وحشی نلید وحشی الا عینیه مگر دواړه سترګې ورجلیه او خپې دی وحشی چې وته وکتل نو د عبید الله تش سترګې ښکارې دی او د لاندې قدمونه خپې نو دا عبید الله وته وی دا خو د دوی بالدارو کنه وی ما پیژنې چې زه څوک یم قال عبید الله عبید الله وتوی یا وحشی یا وحشی اتعرفنی تما پیجنی ما پیجنی کنه نو قال دا جعفر وی فنظر الیه دی وحشی او قتل دی عبید الله تا و یرا داسې چې د سترګو ته وته وکتل او د خپو ته ما وی دا یاداشت دی وی نور خو د نه پیژنم خو دا ستا سترګې او دا پښې ما لیدلې دي ته چې وړو کې وی وړو کې د مور نه پیدا شوې زه ستاسو نوکرم نو مور د ما ته وی چې راځه چې لاړ شو دې ماشوم له چرته دی وګورو نو ما دغه ماشوم چې راواغشته په غیږ کې نو چې مراوړو راوړو د علم ورکو نو هغه خپې د ماشوم او هغه سترګې د ماشوم او ستا بالکل سره یو شی دی اوس چې ته خدای خبر سو کاله مخکې لیدلې او دا د تربوزه کم والي دی موږ ته به لس کاله پس سړی راشي مخې ته مخامخ به یي خبرې به هم راسره وکړي ما پېژنې موږ وروره نه دی پېژنو فنظر الیه وحشي ده ته وکتل ثم قال بیا ورته وایي والله قسم په الله پېژنم خو دی نه الا انی اعلم لیکن دومره ده چې زه پوهیږم چې ان عدی ابن الخيار چې عدی ابن خيار چې دی تزوج امراتن هغه په نکاح کړه یو خزه زما بالدار نو عدی ابن خيار دا اوس د عبید الله پلار دی کنه انو عدی ابن خيار په نکاح کړه یو خزه یقال لها چې ویلې کېدا غیتا ام قتال ام قتال بنت ابي العيس دا د هغه ښځې نامه وه دا ښځه په نکاح کړه فولدت له غلاما نو دی راوړو د دې خپل خاوند د پاره الک چې الک راوړو چرته به مکه په مکه کې نو فكنت استرضع له نو ما طلب کو د دی له د ماشوم د پاره چیرې دې ماشوم له چرته د یو ګورو نو فحملت ذلک الغلام ما را واغست دق الک مع امه سره د مور مور امرا سره وا او زه خو نوکر ما وسره د الک را واغشت چې راتلو راتلو فناولتها نو ما ورک دی دیلا ایاهو دا ماشوم التم یو دیو قتل او دا ماشوم میغه ته ورک آغا ماشوم پخې ستاخ په سره بالکل یو شي او دا غ ماشوم سترګې او ستا سره یو شي دي فلک انی نظرتو لکه چې ما کتلی وی الی قدمه کستا قدمونو ته بالکل هغه قدمونه د ماشوم او ستا قدمونه سره یو شی دي موږ د خپل زی قدمونه هم نه پیژنو نو دغه وخت کې دغه د تربوزک لري کو عبید الله خو تربوزک والیو قال جعفر وی فکشف عبید الله لري کو عبید الله دا تربوزک ان وجهه د د مخنه خیر بیا سره کیناستل اخر کې وته وی ثم قال بی عبید الله وته وی چې موږ له د حضرت حمزه د قتلولو خبر راکه الا تخبرنا آیات موږ ته خبر نه راکه بقتل حمزه په قتل د حمزه چې تا حضرت حمزه چې شهید کړي په کومه طریقه کړو قال نعم وی او خبر در کوم کیسه داسې وه چې ان حمزه یقینا حضرت حمزه قتل تعیمه تعیمه ابن عدی ابن الخيار هغه قتل کړو تعیمه ابن عدی ابن الخيار دا تعیمه ابن عدی ابن خيار غټ کافر او پالوانو دا یې قتل که به بدر په بدر کې ګوره دا توعیمه په دې خو پوهېږي که نه دا د عبیدالله رور کېږي که نه دا چاته چې کیسه کوي د ده رور دی ځکه د هغه د عبیدالله ابن عدي او دا د توعیمه ابن عدي طعیمه ابن عدی ابن الخيار دا حضرت حمزه قتل کړي او به بدرین په بدر کې فقال لي مولاي نو ماته د خپل بالدار وي جبیر ابن مطعم چې هغه جبیر ابن مطعم دی دی بیا رستو مسلمان شوی دی څه وته وی ورته دا وی چې ان قتلت حمزه وحشی کشرتا قتل که حضرت حمزه بعمی په بدل د تر زما کې د کشه د جوبیر د دغه تر کېږي تو ایمه کشرتا قتل کو حضرت حمزه په بدل د تر زما کې نو انعام به دی دی چې فانت حر تب آزادی خیر قال دغه وی وحشی فلما ان خرج الناس او دا جب دا حیه دا عینین چې دی دا یو غر دی مخامخ احد ته مخامخ احد ته چون کې دغه وخت کې دوی راغلی نو د کال ته دوی عینین وای استاد به وی دا جبل رومات نه دی دا چې اوس په دا جنس یې باندې خيږي د دې مخکنه په خوا نامه ده جبل عینین عینین بیا چې دا واقع وشو نو دا غ واقع نه پس بیا وته خلک جبل رومات وای نو که تاسو خیال خو مخامخ دلته دغه د کنه هود دی او دلته وته دغه د مخامخ دا جبل رومات چې د مخ کې زړه نامه د عینین نو دا خلک وتل په کال د عینین دې ته کال د عینین ځکه وای دا واقع دلته وشو خ بینه بینه و بینه وادن چې په منځ د دې احد کې او په منځ د دې عینین کې یو خور دی دا دغه خور نو په دغه کال خلک ووتل د مکې نه درې زره خلک دي چې زو مسلمانانو سره جنګیږو نو خرجتم الناس زم د دې خلکو سره کافرو سره ووتم ال القتال جنگ ته فلما ان استفوا للقتال کله چې د خلکو صفونه جوړ کړ د پاره د جنگ کله چې دې خلکو صفونه جوړ کړه د پاره د جنگ یو طرف ته مسلمانان دي بل طرف ته کافر دي دې کې یو پهلوان د کافرو د طرف نه رووت چې دا غ نامه د سباع دا میدان ته رووت نو خرج سباع رووت سباع دا رووت دا یو پهلوانو چې میدان ته رووت چیلنج ورکوي مسلمانانو ته چې زه کنه که څوک د مور زوی وي او د نر بچی وي ما مخې له دی راشي فقال نو دې سبا وی هل من مبارزن آیا شته دی یو راوتون کې ماته چې ماته روزي او ما سره مقابله وکي قال وحشي وي فخرج الیه حمزه بن عبد المطلب وروته دا غمخه ته عبد حمزه ابن عبد المطلب په میدان جنگ کې کده بل سړی سپکه بیانې خیر دی ښه نه کافر هغه ته هغه سپک الفاظ وې د خپل توره بیانې میدان جنگ کې دا خیر دی خیر چې حضرت حمزه ورمخ کې شو لګ ذهني دباو پیچي نو قال فقال وی وی یا سباع و سباع یا یبن ام انمار ای زویه ده ام انمار مقطعه البذور چې هغه پرې کوونکې د بذورو ده دا یو مسله ده ښه ده چې اوس خلک نه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا مه کوئ لکه څنګه چې د هلکان خلک سنتوي که نه داسې یو پرده یې هغه ترې وشلوي نو که داسې تاسو وګورئ د دې ښځو د دې فرج بره حصه کې هم دلته یو پرده وي دا پرده به پخوا خلکو پرې کوله لکه څنګه چې د هلکانو پرده پرې کوي موږ ورته سنتي وایو نو داسې ما وې د ښځې په دې فرج کې د بره پلو ته دغلته یو پرده وي دا پرده به د خلکو پرې کوله سنتي چې ورته وایي د ښځو به هم کوله ریاضه دې پردې ته بزر وایي څه ورته وایي بزر او جمع سره راځي بزور دا ام انمار د دې کار داو چې دې به د ښځو د جینکو دغه کوله دا پردې به پرې کولې نو پخوا به دا پردې چې پخوا اوس خو نه پخوا چې مونږ به واړو هم دا کار به چا کو درته یاد دي سنتي به چا کوله نه یانو نو سړی ته به نه وي خو ښځې ته به څه وي نه یې ګڼه نه یې ګڼه نو مطلب دا دی او د نه یې ګڼې زویه مقطعتل بزورې چې هغه به پرې کوونکې وه دغه پردې دغه د سنتې د پردو پوه شئ به کنه دی ولا لک ذهني دباو په واچو اتحاد الله ورسوله آیات مقابله کې د الله او د رسول سره دای پیو کو ثم شد علیه بیا په حمله وکړه اوس دا پهلوان روتې دی او حضرت حمزه پې دغه وکړه بس د حمله سره داسې شو لکه تا به وي د سره ونه فکانه نو شو دا سبا که امس ذاهب لکه پرون چې تلی خل یو شی چې ختم شي کنه ته به وای نو دوی داسې وای لکه پرون چې تلی که امس ذاهب داسې شو لکه پرون چې تلی لاړ ختم شو خیر دی خو سال ته تللی دی سړی مړ کو واپس را روان شو دقه وخت کې وی حمزه خوړ کې دی رارته په دې خوړ کې زه ورته پټ شوم د تیږې شاته نه دغه وی حمزه اوس د دا د وحشي وی اوس د حمزه هلته کې خو به ستړی به مو او فکر یې نو خوشحاله مو وکمنت لحمزه او زه پټ شوم حضرت حمزه ته تخت صحرت ان لاندې د یو تیږي فلما دنا مني کله چې رانږدې شو ماته نو رمیته ما اوشته د لرې نه داسې مې داسې مې اوشته ورنږدې کېدی چرته شم نو خو زمری و بې حربتي په هغه خپله نیزه په خپله نیزه حربه دغه ته وایي وړه نیزه موږ ته به استاد معنی کوله پیشکوزه پیشکوزه دا پیشکوزه وه داسې مو ته توله کړه دې کې د ده دغه ډېره تجربه وه چې داسې کړه په دقه سپوغز مې وویشته دا د نامه لاندې ځای نه دی سپوغز او چې مې وویشته نو دا پیشکاو ځای د کوناټو په دې منځ کې ووته پورې را پورې چې دغه شوه ووته خ څنګه شو نو فازعها نو ما کې خودل دا پیشقوزه فی سنته پاغا دغه د دکی دا سو سپوغس داغه کې دا د نامه لاندې زینه دی په دا سپوغس کې مې وته کې خودا حتی خرجت تر دې پورې چې دا پیشکوز ووته من بین ورکیه د هغه منځ د دواړو کوناټو د دنه قال وحشي وی فکان ذالک العهد نو دقه خبره به په دې حمزه باندې دقه او دغه وه فلما رجع الناس کله چې واپس شو خلک د مدینې نه مکې ته رالل رجعت معهم زم واپس رالم دا غوی سره فاقمت بمکه زو سیدم په مکه کې بیا دوی آزاد کړم حتی فشا فیه الاسلام تر دې پورې چې خور شو په مکه کې اسلام تر دې پورې چې مکه مکرمه فتح شو نو بیا په مکه کې زما ځای چرته و ثم خرجت الى الطائف بیا زو وتم طائف ته لاړم چې طیف ته لاړم فارسلو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دوی اولیګو رسول الله ته رسولا استازی استازی پیغام وړونکي طائف خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته استازی راولېګل پیغام راوړونکي چې د طائف د خلکو پیغام یې راوړ رسول الله ته نو ماته د طائف خلک وایي چې و وحشي تم په دې پیغامونو کې پیغام والا کې تم شه ځکه چې رسول الله نه دی هغه دغه ته سفیرانو ته سوی نه نو تم زمونږ سفیر شه زمونږ دا پیغام یوسه فارس فقیل لی ما ته ویل شو د طائف خلکو راته وی چې انه لا یهیج الرسل چې دا پیغمبر تکلیف نه رسي استاد ته چې دې پیغمبر ته هر قسم پیغام وړون کې سو کولېږي استاد ته دې سوینه قال وحشي وای چې د طائف په استازو کې پیغامړونو کو کې زم شوم فخرجت معهم زم وتم د دې طائف د خلکو سره حتی قدمت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې زرالم رسول الله ته فلما رآنی کله چې زه رسول الله ولیدم نو پریشان شو قال ماته وی انت وحشیون آیات وحشیه آنت وحشی آیا ته وحشی یې؟ قلت نعم ما ورته وی او قال هغه راته وی ښه انت قتلت حمزه تا قتل کړو حمزه قلت ما وتوي قد كان من الامر ما بلغك یقینا دې د کار نه هغه چې تا ته را رسېدلې ده صاحب چې دا کومه خبره تا ته را رسېدلې ده همداسې ده وی ښه داسې چل وکړه چې ما ته چې مخامخ نه شې نو دا به ډېره ښه وي ځکه ته ما ته مخامخ کېږي کاکا راته رایادېږي فهل تستطیع ایا ته طاقت لرې ان تغیبه چې ته غایب کې وجهک خپل ځان عني زمانه دا خپل مخ او دا ځان زمانه غایب کې او ما ته مخامخ کېږي نه قال دی وی فخرجت مع الناس قال دی وی چې فخرجت زوتم فلما قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې کله په دغه دی دا رسول الله وفات شو بیا د ابوبکر صدیق په زمانه کې په بنو حنیفه کې د هغوی مشر سردار دی مسلمه کذاب هغه دعوه د نبوت وکړه په زرګونو ملګري د هغه فخرج مسلمه ابن الکذاب نو روت مسلمه کذاب دا مسلمه کذاب داوه د نبوت وکړه چې زه پیغمبر یم خیر اسلامی فوج د پسې ورغی دی په جنگی قلا کې دوی دن دی د پا هغه اړخ نه غشي راوري مسلمانان په میدان کې دی بیا اندازې کسان شهیدان شو نو زه ځان سره سوچ کوم قلت ما ووی چې لا اخرجن الى مسلمه خامخا زب وروزما قتل د مسلمه ته کیدی شي چې الله یې زما په لاس باندې قتل کی لعلی اقتله شاید چې زه دې قتل کم او فاکافی ابه او زه برابروالی وکم د ده په قتل باندې حمزه د حمزه چې که حمزه مې لوی هستی د اسلام قتل کړی ده چې بل طرف ته لوی بلا د کفر زه قتل کم چې دا سره برابر شي قال دی وی فخرجت زوت مع الناس سره د خلکو فکان من امره نو شو د کار د دی مسلمه نه ما کان هغه چې کومو چې ټولې دنیا ته معلومه ده خیر د قلانه چاپیره تاویدم را تاویدم چې قتل می یو ځای کې چود دی د کلاک دیوال کې په دې چود کې دی ناست دی داسی ګوری لاندی فاذا رجل پس ناګنه یو سړیو قام چې هغه ولاړو فی سلمت جدارین پاغه چود د دیوال کې د قلا دیوال کې چې کم چودو دی کې یو سړی ولاړو او تا به وی دا غټه بلا کانه جمل او رق لکه تبوی چې دا یو اوخ دی خړ او ورق دا دغه نه وي دا رمادي دغه والا دا د ایرې والا شکل چې دغه وي دا تور سپین خړ داسې تک خړ لکه د اوښ په شان دی یو بلا په دې دغه کې ده دې چوت کې او سائر الراس ببر سر و لکه مې ووې کیدی شي چې دغه مسلمه کذابي هلکه هغسې ګزار پې وکړه لکه هغه حمزه باندې چې کړی ما ورته د دې ځای نه دا پیشکوزه تیاره کړه د ده دا ټریننګ و چې داسې مې ورته تیاره کړه او چې مې پې ور داسې کړه په دې چوت کې دغه شو دقه سترګو باندې ولګېد ښه نو د دوو اوږو په منځ کې ووته حتی تر دې پورې خرجت چې دا پشکوزه ووته من بین کتفیه د هغه منځ د دواړو اوږو د ده نه چې دې مې وکنو چې ډش شو دا سرکوزې را پرېوت چې را پرېوت لاندې دې پلو بار ووسوه الیه ورټوپ کړی هغه ته ور ټوپ کړی هغه ته لاندې لیکي عبدالله ابن زید دی رجل من الانصار چې دا یو سړی و د انصارو او فضربه بالسیف په تورې وو دا ما خو وو چې وښته پاتې کېده چرته خو بل سړی په د خپل زړه یې خو هغه ته دا دغه دی دا کوپړې ولې واله فضربه نو وی وو دی بالسیف په تور علی هامته په کوپړې قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول چې دې کې ګورو یو جنې د کوټې د یو جنې د کوټې د پاس راوخته فقالت جاریه او وی یوی وینځي اعلان کوي علا زهر بیت پشا د کور د کور په چت باندې د کوټې په چت باندې یو وینځه راوختله او اعلان کوي سوی و امیر المؤمنین قتله عبد الاسود امیر المؤمنین دا مسلمه کذاب خی قتله اعلان کوي قتل کاغله العبد الاسود اغه تور مری دا دغه خی دا وحشی بس دی